او د نور حقوق شاهدان هغه به دو نارینم کې دی شي او یو نارینه او دو زنانم کې دی شي او هغه امور چې داغي علم تر زنانه پورې خاصي زنانه په خبري کې بل څوک نه خبريږي هغه کې دی وی زنانه شاهدیم قبلي نو دا څومره اقسام چې د بیان کړ د فرمای چې ولا بد فی ذلک کله من العداله په دې ټولو کې عدالت هم ضروری دی چې دا شاهد به عادلی ولفظه الشهاده او لفظ د شاهدین په کې ضروری دی فإن لم يذكر الشاهد لفظه الشهاده کچرته شاهد لفظ د شهادت ذکر نکړو اشهدوی و نه ویلې وقال اعلم او اتيقن دا کلمه ویلې لم تقبل شهادته نو دلته شهادت په دې حادثه کې بیا په دې وخت نه قبليږي اما العدالت نو څو شیان پکې ضروری شو یو بل لفظ د اشهدو وي دویم پکې عدالت ضروری شو حاشیه کې دا خبر راغلی و اما العدالت عدالت ولی ضروری ده فلقوله تعالی دلیل ورته دا آیات کریمه ده چې الله پاک فرمایي ممن ترضون من الشهداء داسې شاهدان بدرته شاهدی وي چې تاسو ترې ناراضي والمرضي من الشاهد او مردي شاهد هو العدل اغراوی ده هغه شاهد ده چې هغه عادلی ولقوله تعالی دویم دلیل ورته دا قول د الله پاک دی چې واشهدوا ذوی عدل منکم شاهدان جوړ کړي عادلان پتا سو کې چې څوک پتا سو کې عادلان هغه شاهدان کوي ولئن العداله هي المعينه للصدق دویم دا چې عدالت تعین د صدق راولي نو ګوره دا شاهدی جمله خبریه ده او جمله خبریه محتمله د صدق او د کذب وي نو خو جدا مخبر او دا شاهد صادقي نو دا جانب د صدق ته ترجیح ورکړي نو تعین ورکی جانب د صدق ته لأن من يتعاطى غیر الكذب زکه چې څوک دروغ نه وایي یعنی د نور ممنوعات د دین نه ځان ساتي لأن من يتعاطى غیر نه سهو شو غیر عادل بیان درته کوي لأن من يتعاطى غیر الكذب یو کس ته د دروغ نه بغیر نور ګناهونه کوي دروغ نه وای خو نور ګناهونه کوي نو د دروغو نه بغیر چې نور ګناهونه یو څوک کوي یعنی فاسقي نو چې فاسقي قد يتعاتاه ناغه کله به دروغ هم وي و نو د فاسق شاهدی بنه قبليږي وعن ابي يوسف او د امام ابو يوسف رحمه الله نه روایت ده ان الفاسق اذا كان وجيها في الناس فاسق چې کله مخور وي زمروتن او انسانیت لري جوان مرد دی نو مخورم دی جوان مردم دی تقبل شهادته نو دغه شاهدی به قبول کیږي لانه لا یستاجر ځکه هغه په کرایه نه نیول کیږي د دروغو د شاهدې د پاره لوي جهته ځکه مخور دی نه د خپل مخورې نه مخور سړی د خلکو کې مشهور دی واما لفظه الشهاده د شاهدې د اشهدو لفظ ولی ضروری دی فلان النصوص نطقت باشتراطها ځکه په نصوصو کې نطقت نصوص ناطق دي به اشتراطها په اشتراط د لفظ د شهادت یعنی په احادیثو کې او د قران په آیتونو کې لفظ د شهادت ذکر شوی دی لکه قران کریم کې الله پاک فرمای اقیم الشهادت لله نو لفظ د شهادت ذکر کړي دارنګي واشهدوا اذا تبايعتم واستشهدوا شهيدين من رجالكم په حدیثو کې لفظ د شهادت راغلی اذا علمت مثل الشمس فاشهد چې د نمر په شان علم دی په یو واقع راغلو نو بیا ور باندې شاهدی وایه واما لفظه الشهادتي لفظ د شهادت چې دی فلأن النصوص نطقت باشتراطها نصوص ناطق دي په اشتراط د لفظ د شهادت اذ الامر فيها بهذه اللفظه ځکه چې امر په قران کریم کې په لفظ د شهادت راغلی دی نو چې صيغه د امر پکې په لفظ د شهادت راغلي دي نو معلومیږي دا چې لفظ د شهادت شرط دی ولأن فيها زياده توکید دویم دا دی چې په لفظ د شهادت کې تاکید زیات دی فإن قوله أشهد یو سړی چې اشهدو وای من الفاظ الیمین دا د قسم الفاظ دي فکان الامتناع عن الكذب بهذه اللفظه اشد نو امتناع د دروغونه اصل مقصود امتناع د دروغونه ده نو امتناع د دروغونه په دې لفظ د اشهدو دا ډیر قوي وقوله فی ذلک کله فی ذلک کله چرته ویلی په متن کې ولا بد فی ذلک کله اشاره الى جميع ما تقدم په دې کې ټول انواع د شهادت ته اشاره ده چې هغه د زنا شاهدانی کده قتل کده حقوقي او کده بکارت او د والعيوب بالنساء حتى يشترط العداله ولفظه الشهاده تر دې چې شرط عدالت او لفظ د شهادت فی شهادت النساء په شهادت د خزو کې فی الولادت و غیرها په ولادت او غیر ولادت کې هو صحیح لانه شهادت ځکه دا شهادت ده یعنی لیست مجرد اخبار دا اخیرنه چې دا د ولادت شاهدی ده چې د یوې خزي شاهدی پکې کافی کېده نو دا جمله خبریه نه ده بلکې دا شهادت ده لما فيه من معنى الالزام ځکه پدې کې معنا د الزام ده پدې کې الزام د نسب راځي حتى اختص بمجلس القضاء تر دې چې دا تر مجلس د قضا پورې مخاصه ده ويشترط فيه الحريه والاسلام دا رنګ په دې اخیرنۍ شاهدۍ کې حریت هم شرط دی اسلام هم شرط دی عقل هم شرط دی بلوغ هم شرط دی او لفظ د شاهدین پکې شرط دی قال ابو حنیفه یقتصر الحاکم على ظاهر العداله امام سے خو په خیر القرون کې تیر شوی دی نو خیر القرون کې اوس به تاسو ته نخبه الفکر کې په نن درس کې راشي اصل عدالت دی خیر القرون کې اصل څه شو عدالت نو ترڅو چې به فسق ظاهر نو نو په اصل به تا عمل کولای شو نو یو کس به محکمې ته دوه شاهدان بولیو او مدعا علیه به په جرح نشو کولای نو اصل دا و چې دا به عادلان ځکه د خیر القرون زمانہ و قال ابو حنیفه امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای یقتصر الحاکم حاکم به اقتصار کوي علی ظاهر العدالت په ظاهر عدالت باندې په مسلمان کې مسلمان کې ظاهر څه شه ده عدالت ده ولا يسأل عن حال الشهود قاضي دي تپوسونه نه کوي تحقیقونه دي نه کوي بلکې په ظاهر دي عمل کوي ظاهر ادا ده چې مسلمانان عادلان دي حتى يطعن الخصم تر دې چې خصم جرح وکي نو که خصم اعتراض وکړو به دې تحقیق پکې وکي او ترڅو چې خصم اعتراض نه کړي نو دې تحقیقاتو ته ضرورت نشته لقوله عليه السلام دلیل ورته دا قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی المسلمون عدول بعضهم على بعض مسلمانان عادلان دي یو په بل الا محدودا في قذف مگر یو کس اتیا دوری والے شوی دی ځکه چې په چا تهمت لګولې نو دکې اصل عدالت بیا نه دی د شاهدی بیا نه قبليږي ومثل ذلك مروي عن عمر ولان الظاهر بل دا چې د مسلمان ظاهر حال دا چې هو الانزجار دا ځان ساتي عما هو محرم دينه دا داسې کارونه نه چې هغه په دین کې حرام دي وبالظاهر کفایه او دا ظاهر کافی دی کنه نو په ظاهر اعتماد وکړه درته کافی دی اذ لا وصول الى القطع زکه ته بیخ تر رسیدې نشي اذ لا وصول الى القطع یعنی یقین ته رسیدل نه کیږي بلکې په ظاهر باندې اکتفا کافی ده معترض دلته حاشیه کې اعتراض کړی دی حاشیه کې اعتراض دا کړی دی چې الظاهر یکفی للدفع لا للاستحقاق ظاهر خو د دفع د لپاره کافی کیږي تاسو مخکې ویل چې استصحاب الحال او ظاهر باندې ټیک د استدلال ټیک دی خو د چا د لپاره د دفع د لپاره د بل چا حق دفع کوي او د استحقاق د پاره نه او مدعی چې شاهدان پیش کوي د استحقاق د پاره پیش کوي او قاضي چې د دوی په ظاهر اکتفا کوي نو د استحقاق د پاره د مدعی دعوه ور باندې ثابتې نو جواب دا ده وبالظاهر کفایه اذ لا وصول الى القطع ځکه قطع او یقین ته رسیدل نه کیږي یعنی کته په ظاهر اکتفا و نه کی نو خو تزکیه به کوي تزکیه به داسې کوي چې ما په دې طالب د لس لک روپو دعوه کړې ده دا دوه طالبان مې شاهدان شو نو ته په ظاهر اکتفا نه کوي قطع او یقین ته ځان رسوي نو دو مزکیانو پسې بزی چې د دې شاهدانو تزکیه وکړي نو د دوه مزکیانو تزکیه ته به ضرورتي هغه د دوه مزکیانو تزکیه جمله خبریه د احتمال د صدق او د کذب لري نو دغه مزکیانو تزکیه به په دوه نورو مزکیانو کوي او د دوه نورو مزکیانو تزکیه احتمال د کذب لري نو په دوه نورو به تزکیه کوي تسلسل راځي کنه راځي نو ضرور د اولو شاهدانو په ظاهر اکتفا وکړي دویم دا چې کله کله ظاهر د استحقاق د لپاره کافی وي چې کله منازع نه موجود چې کله منازع موجود شي نو بیا ظاهر د استحقاق د لپاره کافی نه او چې منازع نه نو کله کله په ظاهر باندې د استحقاق فیصله کیږي لکه ګوره صورت ته مسلې دا ده چې دا زما کوری مثلا او زما د دې کور په څنګ کې بل کور خرڅيږي زه پکې دعوه د شوفې کوي شم کنه ځکه په دې کور کې زما د ظاهره ذلیه دي د هغه شفع د استحقاق د لپاره کافی ده خو کچرته هغه مشتری جرح وکړه چې په دې کور کې چې ته دعوه د شفع کوي نو ته خو صرف ذلیه دي په طریقې د اعاری یا په طریقې د اجاری ته مالک نه نو ته حق د شفع نه لري نو چې کله منازعه وکړه نو بیا د ظاهره ذلیه دي د دې په وجه حق د شفع نه شم ثابتولی خو شو چې منازع موجود شي او چې منازع نه موجود د ظاهر زلیدی می د استحقاق د شفعی د پر کافی وي الا فی الحدود والقصاص مگر په حدود او په قصاصونو کې په ظاهر اکتفا نه کوي صحیح شو د غل په غلا دوه شاهدان پیښ شو نو د دې شاهدانو په ظاهر اکتفا مکو پوره تحقیق وکړه ځکه مبنا د حدود په درء ده په دفع ده نو یو دفع دام د چې د شاهدانو په باره کې پوره تحقیق وکړه فیشترط الاستقصاء فيها نو پدې کې مبالغه فی التحقیق ضروری ده ولئن شبهه فيها دارئه دویم دا ده چې په حدودو په قصاصونو کې شبهه چې ده دا درع او دفع د حد راولي نو عدالت اگر چې ظاهر ده خو احتمال د عدم عدالت شته نو دا شبهه پکې معتبره کا و ان تعن الخصم فيهم او کچرتا خصم اعتراض وکړو ته خو په ظاهر اکتفا کوله خو خصم اعتراض وکړو نو چې خصم اعتراض وکړو نو نور بوستم تحقیق کوي يسأل عنهم نو د شاهدانو په باره کې بده پښتني شروع کی فی السر والعلانیه په پټو پخکارا لانه تقابل الظاهران زکه دلته د دوو ظاهرانو په مابین کې تقابل راغی نو چې د دوو ظاهرانو په مابین کې تقابل راغی شابسي دو ظاهرا کوم دي ګوره ما په دې طالب دعوه د لس لکه روپو کړې ده نو دوه شاهدانو شاهدي ویلې نو یو ظاهر دا دی چې دا عادلان دي دویم دا چې خصم اعتراض وکړو نو ظاهر دا ده چې خصم هم رښتیا و نو یو په دې شاهدانو کې اصل عدالت ده دویم دا ده خصم په اعتراض کې اصل صداقت پوه شوي نو د دوو ظاهرانو په مابین کې تقابل راغلی فیسالو نو قاضي صاحب به تحقیق کوي پوښتنې به کوي طلب للترجیح د پاره د طلب د ترجیح په مابین د دوو متعارضینو کې وقال ابو يوسف ومحمد او امام ابو يوسف او امام محمد فرمای لابد ان يسال عنهم لابد دا چې دا به تحقیق کوي د دې شاهدانو لاندې نکتې لیکل تعن الخصم اولا خصم تعن کړي کني کړي قاضي دي تحقیق کوي نو دا اصل کې د زمانو اختلاف دی د امام صاحب په زمانه کې اصل عدالت او خیر القرون او د امام ابو یوسف زمانه له ګروسته و لدی وجنه دلته عدم د عدالت ظاهر نو ځکه امام ابو یوسف سے فتوا ورکړه چې عدم د عدالت ظاهر دی نو ضرور تحقیق او کتو عن شوی کني شوی فی سایر الحقوق په ټولو حقوقو کې لئن القضاء مبناه علی الحجه ځکه قضا چې دا د دې بنا په حجت ده وهي شهاده العدول او حجت شهادت د عادلانو ده فيتعرف عن العداله نو قاضي به تعرف کوي پوره تحقیق به کوي په بار د عدالت کې وفيه صون قضائه عن البطلان او په دې پوره تحقیق کې د د قضا حفاظت ته د بطلان نه ګوره د فیصله کړی وي په دې شاهدانو په شهادت ورسته به قاضي ته پته لګیدلی وي چې دا عادلان نه دی بیا خپل قضا ماتي دا اول نه تحقیق وکړي چې قضا دي محفوظه پاتې وقيل هذا اختلاف عصر وزمان بعض علما فرمایي چې دا د عصر او د زمانه اختلاف دی والفتوا على قولهما في هذا الزمان د صاحبانو په قول په دې زمانہ کې فتوا ده ځکه نن سبا عدم د عدالت ظاهر ده ثم تزکیه فی السر تزکیه فی السر دا ده نو تزکیه به د شاهدانو کوي په پټه کې او په ښکارا په پټه به څنګه تزکیه کوي په پټه به داسې تزکیه کوي چې خط به ولیکي پټ لفافه کې به بند کی پولیس ته به ورکی او د دوی په دې کلی کې چې کم خسړې وي دا غنه به د دوی په باره کې تحقیق لیکل شوی هغه نه به تپوس پکې شوی هغه به د خط په شا ورته جواب لیکي نو دا رقعه به پټه زی او پټه برازي پخکاره بنزي پخکاره کې دوه فتنې راځي یو دا چې پخکاره دې دا خط لګلې د مزکی ته نو دا دواړه به د پولیس نه مخکې ور رسیدلی وي او یو شل روپۍ به ورکړي وي چې ګوره زموږ تزکیه تا نه کیږي چې بیا صحیح تزکیه وکړي پوه شوئ نو یو احتمال د رشوت دی دویم احتمال د فتنې دی هغه به د دوی په باره کې غلطه خبر لیکلی وي دوی به بیا ورسره جنگ کوي نو احتمال د فتنې او احتمال د رشوت دواړو دی نو دا رقعه دې پټه ولیږي او پټه دې راوغواړي نو دا تزکیه فسر ده ثم تزکیه فی سر تزکیه فی سر دا د ان یبعث المستورته چې پټه رقعولی ګل المعدل معدل ته فيها النسب پاغي کې به د شاهدانو نسب لیکلی والحلی او پدې کې به کسر الحا جمع د حلیه تند پدې کې به د شکل او رنگ لیکلی والمصلى او پدې کې به هغه محله لیکلی یا مسجد د محله چې د دې محلي والا د دې رنگ والا د دې نسب والا دغه کس دی دا کس څرنګه دی ويردها المعدل معدل او مزکی به د رقعی په شا ورته خطر لګي وکل ذلک فی سر دا دواړه په پټه کوي کای لا یظهر د دې د پاره چې دا ښکارنش که ښکارا شو فیخدع نو یا خو بد دی مزکی ته دوکه ورکړي شي مزکی ته بد شاهدان دوکه ورکي او یقصد او یا به قصد ضرر وکي وفي العلانیه دویمه تزکیه د علانیتون د پخکاره باندې د یو چا تزکیه نو پخکاره تزکیه دا د چې دا شاهدان او معدل په محکمه کې سره مخامخ کی نو معدل به وي چې دا عادلان دي یا غیر عادلان دي لابد ان يجمع بين المعدل والشاهد لينتفي شبهه التعديل غيره د دې لپاره چې شبهه د تعدیل د بل چا پکې ورک شي وقد كانت العلانيه وحدها في الصدر الاول په اوله زمانه کې په خیر القرون کې علانیتن تعدیل ځکه الته خیر القرون کنه چا بچ ستا په بار کې ویل چې دا کار دی غلط ته به خوشاله دی خفه کې دی بنا او نن سبا چې چا ته ویل چې تا کې دا نقصان دی هغه خفه کیږي او بلکې جنگ در سره کوي ووقع الاکتفاء فی السر فی زماننا زمون په زمانه کې اکتفاء واقع کیږي په دې تعدیل فی السر تحرزا عن الفتنه د دې لپاره چې د فتنې نه بچ ويروى عن محمد او د امام محمد نه یو روایت دم راغلی چې تزکیه العلانیه بلاء و فتنه په ښکارا باندې تزکیه چې دا مصیبت او فتنه ده ثم قيل لا بد ان يقول المعدل معدل چې د شاهدانو تعدیل کوي نو د دې معدل د پر لا بودی دا چې د شاهد په باره کې بوي چې هو دا شاهد چې د حر عدل جائز الشهادتي حر به پکې زیاتې لأن العبد قد يعدل ځکه کله غلام په باره کې عادل وي نو ټیک د غلام کله عادل خو شاهدی نه قبليږي نو د حرن کلمه په کې زیاته کچ شاهدی قبليږي وقيل يكتفى بقوله عدل او بعض علما و چې د عدلن په قول اکتفا کافی ده لأن الحريه ثابته بالدار ځکه حریت د دار په وجه ثابت شو د دارالاسلام په وجه وهذا اصح دا روایت اصح ده خصوصا زمون په زمانہ کې زمون په زمانہ کې خو غلامان بالکل نشته وفي قول من راى ان يسال عن الشهود لم يقبل قول القسم انه عادل وفي قول من راى په قول د هغه چا چې د هغه مذهب دا دی چې ان يسأل عن الشهود چې د شاهدانو په باره کې به پوښتنه کیږي یعنی تعدیل پکار دی دا چا مذهب وو د امام سے مذهب دا چې بعد طعن الخصم تعدیل پکار دی او د امام ابو یوسف او د امام محمد مذهب دا چې قبل طعن الخصم او بعد طعن الخصم په دواړو صورتونو کې د شاهدانو تعدیل ضروری دی نو چې د شاهدانو تعدیل ضروری دی نو لم يقبل قول الخصم کله کله اوس داسې وشي چې تعدیل مد علیه کړی وي ګوره زما په دې طالب د لس لکه روپو دعوه ده او دا دوه طالبان مې شاهدان دي نو دا مدعا علیه څه وایي دا شاهدان بالکل عادلان دي دا تعدیل ټیک دی که ټیک نه دی نه دی فرمایي چې دا تعدیل نه دی صحیح لم يقبل قول الخصم انه عدل کته اعتراض وکي چې د تعدیل وکړو د مدعی علیه تعدیل د شاهدان وکړو خو په حق اقرار وکړو کنه نو بیا خو شاهدان هم بخیل لغوه دي اقرار وکړو نو جواب دا دی چې د دې تعدیل معنا دا ده چې دا داسې وایي دا شاهدان ډیر بزرګان دي ډیر خلک دي خو په دغه مسأله کې خطا دي دا په ما چې زما په خلاف چې شاهدی وای په دې کې خطا دي نور خه خلک دي خو په دې کې خطا دي نو آیا د تعدیل ټیک دی که ټیک نه دی د دې مدعی علیه نو فرمای چې نه د تعدیل نه قبلي وفي قول من رأى أن يسأل عن الشهود لم يقبل قول الخصم أنه عدل معناه قول المد عليه معنى دا چې د مد عليه خبره نه منل کیږي وعن ابي يوسف او د امام ابو يوسف رحمه الله او د امام محمد نه روایت ته چې يجوز تزکیته د مد عليه تزکیه ټیک ده لکن عند محمد د امام محمد سے پنيزه د مد عليه سره یو بل مزکیم یو ځکه چې دوشي یوزم تزکیه الاخر الى تزکیته د یو بل کس تزکیه به تزکیه د مد علیه سره یو ځای کې لئن العدد عنده شرط زکه عدد د پنی شرط دی په وجه الظاهر دلیل د ظاهر روایت ته چې ان فی زعم المدعی و شهوده په زعم د مدعی او په زعم د شاهدانو د مدعی کې دا ده چې ان الخصم کاذب ګوره زما په د لس لک روپو دعوه ده او د منکر ده نو زم ورته کاذب ویم زما شاهدانو ورته کاذب ویم نو زمونږ په نس دا کاذب دی فی انکاری هی په دې خپل انکار کې مبتلن فی اسراری هی او دا په باطل دی فی اسراری هی یعنی فی ثباتی هی علی الانکاری فلا یصلح معدلا نو دې معدل نشو کېدل و موضوع المسأله په دې خو پوه ان شاء الله نو دا معدل نشو کېدل اشتراط العداله فيه بالاتفاق ځکه معدل کې عدالت شرط دی او دلته د مدعي او د شاهدانو په نيز د کې عدالت نشته و موضوع المسأله دا دفع د اعتراض دا چې کله مد عليه د شاهدانو تعادلان ویلي نو خو په حق اقرار وکړو نو د اقرار په وجه د په خلاف فیصله پکار ده نو دا وی ونه موضوع المسأله موضوع د مسأله دا ده چې اذا قالهم عدول چې کله داسې و چې ټیک د دا عادلان دي الا انهم اخطئوا او نسو مګر دومره چې خطا دي یا ترې نه هیر دي اما اذا قال صدقوا او کدا سی ویل چې رښتیا ویل او هم عدول صدقه دا سی ویل نور پکې ونه ویل چې په دې موضوع کې خطا دي فقد اعترف بالحق واذا كان رسول القاضي الذي يسال عن الشهود واحدا جاز والاثنان افضل د پولیس زی د مزکیانو نه پوښتنې کوي د شاهدانو په باره کې ګوره ما په دې طالب د لس لکه روپو دعوه کړې ده دا دوه مې شاهدان دي صحیح شو نو اوس قاضي صاحب د دې شاهدانو په باره کې پوښتنې کوي تزکیه کوي تعدیل او تزکیه نو پولیس لیږي پولیس کلی ته لیږي دا پولیس چې لیږي دا پولیس یوې لیږلی دی نو دا یو کافي دی که نه دی کافي دا رسول مزکی خو د کلي والا دي خو دا چې څوک ورغلی دی نو فرمای و اذا کان رسول القاضي چې کله استاد د قاضي الذي هغه استاد د قاضي يسأل عن الشهود چې د حال د شاهدانو په باره کې تحقیقات کوي د خلکو نه واحدا یو جاز دا جایز دی ول اسنانو افضل خو که دوه پولیسانی ولېګل دا به بهتره ده وهذا عند ابي حنيفه او ابي يوسف وقال محمد امام محمد سے فرمایلا يجوز الا اسنان ضرور بدولېږي والمراد منه مراد د دې رسول نه المزکی او مزکی ده پولیس نه ده څه شي ترنه مراد ده مزکی کوم مزکی یو نو دا کافی ده مزکی چې یو وي پولیس خو چې یو وي په طریقې ولا کافی ده خو چې مزکی یو وي دا کافی ده وعلى هذا الخلاف پم دې اختلاف باندې دا د پولیس مسله ده په دې پوښښ کړم نو چې مزکی یو وي یو مزکی شو یو پولیس شو نو مخکې عبارت کې یسالو کوي رسول القاضي الذي يسأل نو که صيغه د معلومه کې نو د رسول معنا د پولیس هغه چې مزکی ته ورغله او کاغه يسأل شي يسأل چې د چانه پښتنه کیږي پښتنه د چانه کیږي د مزکینه نو بیا به د هغه رسول مصداق چې په متن کې راغلی دا غي مصداق به بیا مزکی وي يسأل به صيغه د مجهول وي وعلى هذا الخلاف رسول القاضي الى المزكي په دې اختلاف باندې هغه استاد د قاضي د مزکی ته نو د شیخانو په مذهب د استاد هم یوازې یو کافی دی مزکی یو کافی دی د امام محمد سره په مذهب استاد بم دوی مزکیان بم دوی والمترجم عن الشاهد او د شاهدانو خبره چې ترجمه کوي نو دې کې متعدد د امام محمد په مذهب ضروری دی او د امام سره په مذهب نه دی ضروری له د امام محمد د پاره دلیل دا دی چې ان تزکیه فی معنی الشهادت تزکیه کې معنا د شهادت ته لأن ولایت القاضی ځکه ولایت د قاضی تبتنی علی ظهور العدالت دا بنا د په ظهور د عدالت او هو د ظهور د عدالت په تزکیه راځي فیشترط فيه نو شرط په دې تزکیه کې عدد کما یشترط العدالت فيه لك عدالت چې په شرط او تشترط الذکورة فی المزکی او دارنګ شرط ده مترجم ته او رسول ته تعدا نه کوي ولا يشترط اهلیت الشهاده فی المزکی فی تزکیه السر نه ده شرط اهلیت ته شهادت په دې مزکی کې په تزکیه السر کې حتی صلح العبد مزکیه تزکیه السر غلام هم کوي شي فاما فی تزکیه العلانیه او که په ښکاره تزکیه کوله فهو شرط وکذا العدد بالاجماع درنګ عدد هم شرط نه دی اعلى ما قاله القصاف لاختصاصها بمجلس القضاء تزکیه السر کې عدد نه دی ضروري پوه شو لاختصاصها لوجد اختصاص د دې عدد نه لاختصاصها بمجلس القضاء ځکه عدد په شاهدانو کې دی او په مجلس د قضا کې دی وکذل عدد نو دارنګ عدد هم پکې شرط نه دی عدد پچا کې شرط نه دی عند محمد بس